دا خب هدايه بولو کنه هدايه شي و شربکايا شي دا یا نکیز بل دا چې ملا دې لګولې وي او په دې نه کې ته به شي دا خب نکیز نه بری چې په دې سره او داس نه موت چې کنه ټای دې مزه کې ته ورته وي په نو سينو سي او کنه ټای دې مزه کې ته ورته دا او کنه تکیا دې لګولې د مټه تا دی ولتا یا تکیه تا کنه بیا کله ته به ولا بیا کنه شاته تم کړه تکیه ته شخه به ولا یې کنه او په دې سره او داس یې نه موتېږي بدای معتبر کتاب دا د فقه کنه بدای شدا مسله دوی چې په دې سره او داس نه موتېږي دا شیخ حسن جان ما په دې خېبه نه داس موتېدو نه موتولو خېبه ورته دوی باغ ډېر په نوسې باندې او فضل قدیر سو تر کړو چې ترجیح دی چې دا نه کېس ده مسله مسله د احتیاط ته د طهارت ولا دو کنه نه ترجیح دی پر چې دا خانه کېس ده یا په سانګې یا په تکیا یا مستندن ده یا په خټه یا په کنه یا د سنګال لګوله ده بخلاف حالت القيام په خلاف ته حالت ته ویلوړي نه په ویلوړي باندې خیبر شي په دې سره اوداس نه موتېږي په ویلوړي باندې حال خیبر کېږي خیب چې کله غلبا شي کنه زیر شي کنه خپل پتلاک ته به راول به کنه خیبر ولوشي مخ خو داسې غریبې ونه وینې شته وي د میش حق کې لا کیز لوي تل په دې څوک شبې د چړې لوي نه ول په ډومل په طرف باندې دوی ته بیا دی غنم چې ورغاره په شی به کرل شي دغه لاو به نو به خاص چړې لوي ته لوړل امیش کې ول لوړی چړې لوي ته شوی ده په سره باندې وزکیا دي روان دي کنه شپاول به خلوی نه کړ غریبون مشکتنه به کړ دا سره چې په پیوړې باندې ون سره خېبي ورشي مش پلیار سپی پلیار سپی لوری هغه ساتي په غای په سره باندې نیولې دي په خلاف ته حالات کې ویلوړي نه والقعود او په خلاف ته حالات کې نستی نه په نو سي باندې خیبه ورشي په سره او داس نه مرشي کپلا تی دی ولی وی کته شهود سرات وی کنه ور رکوع او په خلاف ته په خلاف ته خلاف ته رکوع نه وسجود او د خلاف ته سجدې نه فسفلات وغيرها او یا د مسنون سرت نه خلاف ده کنه دا غونډه څنګه له غونډه لګولې دي کنه او په سنډه د لګولې دو میس کې یا مزره بهاره چې دا سرتي نه او دا څه نه موت هو صحیح و چې دا روایت صحیح ده او دا ظاهر روایت ده چې په ویلوړي په نوس کې باندې رکوع سجدا دا کا په منځ کې بیا نه موت دي او کال مزنه بهار بیا نه موت دي کنه دا اختراض کو پسې کنه نو بدای پر وته وای نه فلم ی فلم یتم الاسترخاء نه استرخاء یا تام نه دو هغه ستولا په کنه اجل اولا کن هغه پیرا نه ده مری ما چې پیرا وجو سه کن ستین درو نه او په خپل خیب نه کېز نه ده په خپل خیب نه بده وسی کنه دا خیب چې مل به ودسی ګرځوي دا ځکه دی وجه نه چې دا سبب ده د بودسی دی پر کنه په دې خیب شکنه سده بود مو دوزی کنه خو هغه کنه خیب چې اد آرام ولا خیب کنه او ار خط سره کنه بیا بود مد نو وزي لکه په لوري باندې کسا یا په نوسه باندې کسا کله کله په نوسه باندې هي ورشي کنه او انګونه شي کنه څنګه نه کله د طرف ته ورشي کله د طرف ته ورشي کنه کنه چې څه پر پروت نه وي کنه امر او داس نه متي کنه راوند مزکه ته مزکه راوند کنه کنه او کدا سره هو کچې دا تالي ولګول کنه مزکه ته چې نوس ولګول بس او داس مت کنه او چې څه پر مزکه ته نه ورسوله کنه امر او دفن موت فلم يتم الاسترخاء نه استرخاء یا اغند پیرا شوی کنه اسست ولا پیران دا پشه کنه والاصل فيه قوله عليه السلام او دلیل په دې کې شي کنه چې دا دی ویډیو ولا خپ کسا یا دی نوسی ولا خپ کسا دا نه اوداس نه موتوي دلیل په دې شي دا کول نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته د انما نه بعد او داس په هغه نو مستجان پر کنه مسافر کړو چې او داس پیګه چا بوندا چې څه خې به شو کنه څنګه لګوین کا متکانی نه کو ذکر په حدیث او مسند نه کو ذکر کنه دا خاص حقیقی نه ده چې خلاص کنه چې مستجان خې به شي پابو نو داس او په بچا بو نو داس نشته کنه خاطر اضافي ده په دې سره منفي کوي کنه او داس کنه انوس یو نه منفي کوي کنه و د ویلوړ د مرفي کوي د راکې نه مرفي کوي د سجده مرفي کوي کنه حقيقي حضر ده انما الوضوء على من نام خبر ادا دو برام دو چوداس پیگه چا بندا چه سخی بیو شو کنا سانگ لگوین کا پورخ بنده کنا ذکا چه دا تعلیل لہ کلا کلا شارع کنا پخپلا دا حکم دا پر علتا بکنا پخپلا بیان کو وجہ پخپلا بیان کنا او کلا کلا فقها لگیا شی کنا آپس لگیا شی آ کوئی جی لگوی کنا پات لگوی چی دا کنا حکم ویلو لگی دو علت فقها پا کیا سر ربوسی و دارنګ کنه وینه وزوي او بل کنه خکای او بل کنه خیب او بل اغما بلکې دا چې ولا غلبت ولا کړې بل ما دې پر چې هغه وجه ته او علت ته سره وشي چې د اغما ویل او داس متویو ځکه چې په عقل باندې غلبه ولا کنه عقل په دا شی مغلوب شي بیا ته په ځون نه پیړې کچې مونږ سوت نه کم دیر نه وتلی کنه یو خبر ولا غلبت ولا کړې بل اغما او بل کنه غلبات چې روشي په عقل باندې په سبب د بیغوشي سره په دې سره او داس متویو نه په خیر سره مو تیری په بیهوشی سره مو تیری بیهوشی دای مرض ده چې د دماغ د بوتون د بلغم نه چې ډاک شي ا دېګه نه د مرض پیدا کیږي په خپل پاکل غلبه وشي کله کله بلغم یوت چې پسار شي ته دماغ چې کی مخانه دي ا بلغم نه ډاک شي کنه به دې وجنه کنه سړی کله په سړی باندې بیهوشی رسی چې سمرا انداز باندې بلغم یې دمر بیهوشی ډیره پرسي ولا غلبه تلك نبي نعمه بلکې نه غلبه پاکل مونږ په سبب د بوشي سره یعنی بوشي کنه دا کا سبب د دې کنه دا او داس متوکل پر په دې سره او داس متېږي وجه ته چې عقل مغلوبه شو دا کنه عقل ختم نه وي لورای نه دا کنه او مغلوبه دا کنه عقل چار پرې دي په ظلم ځای نه پیږي کنه نه په داس او داس موت په اسره خاله مفسره په هډه وره والجنون جنون مرفوع ده دا په به اعمال نو راتفن ځکه چې په جنون شي په عقل غلباني بلکې عقل عقل کنه هغه بالکل ختم یې کو کنه سره به کو ول جنون او بل چې داس متوي هغه لور تیب ده جنون سره کنه عقل خپل شي بالکل او په اعمال سره عقل مغلوب شي او په خیب سره کنه عقل نه مغلوب وي نه سره وي کنه الا بلا کنه عقل معطل شي چاره نه چې په سان دې کنه خېبه ولا به پاتې سر خادم مفسر سي پاسه او داس موتېږي په به وشو کنه جو ته سر خادم مفسر سي کنه نه دا خو په طریقه ولا به داس موت کو دوتا عيني ملكنا عيني ملك لدي لأنه يعني دغه جنون دي پرادا دا وجه واعمال پراد لأنه فوق من ذكر هر يو كا اعمال كا جنون دكنا دا زيوت پخيبنا چې په څنګه لګوي کې په استرخا دې مفاصل شي کنه نه په دې سره او دا ځکه مو تیږي کنه چې په هو اما چې استرخا دې مفاصل ولا په لورتیب شه په باندې بشکال ده چې په لوري شي کې په وجود هو استرخا دې مفاصل نه پښ کو لوی استمساک وی لوی قوت وی دا خدا پر کلاک شي کنه چې لوړای شي کنه چې څه قسم بلوای نشي ا دې وجه نه کنه نه دا وجه صرف اغما دې پر دوه جنون دې پر نه دوه کنه ټول لوړیون داسې نه وي چې هغه تمیز نشي کړه ولې ما حدثني في الاحوال كلها بوشي به د سید په ټول حالات شي بوشي دا که په لوري باندې بوشي که په لوسي به کنه که رکوع سي دی وی کنه هغه صورت صاحب داس متي وول قیاس نم او دا کنه قیاس په خیب شه قیاس کدا سوا چې خیب دا کنه په هر حالات سره نه کېدوي ځکه چې کنه هي خو په خپله نه کېد نو هغه مې کنه کای مقام ګرځولا د حدث سره د به د سې یې کنه اې مې کای مقام ګرځول چې دا وجود نه سوتلی دی په دوی مې درولا ده کنه بیا یا کای مقام شي په لایق شي کنه پاش قاعده داسې وی کنه چې یو یو هي کای مقام ګرځوي کنه بیا په ټوله حالت شي کای مقامي بیا پاش کنه استثناء نه وی کنه چې په داخله شي کای مقام ده په داخله شي کای مقام نه ده کیا څه کړه داسې وایي و د ته چونکې حدیث رولو ای حدیث کنه زنا سورتین کنه هغه نه ختم کنه ای حدیث ورکه چې لا وضو علی من نام قائم من او قائم کنه او قائم نه کنه په ویلوړي یې په نوس کې پر کې سجد باندې کنه چې هیبه شي پابو نه داس نشته اې دې وجه نه قیاس مې پرې شو کنه ازنا سورتین مې کای مقام وګدول د حدث و زنا سرته مې کنه حدیث منفی کړ هغه میرا منفی کړ په خلاف ته کنه اغمانه ا ما شي به مين دا تفسير نشي کړا چې به وشا چې په لوري باندې به وشا کنه په لوري وي په نوسي باندې پر کوشش کنه ا ده به د سې کې مقام نه درېږي او چې برېتي باندې هي به کنه به وشي ا ده کې مقام وګرځي ما شي به دا تفسير نشي کړا الا انا عرفنا بلا سر لكن مش كان هذا حديث دا و پرند لو کنه په حدیث سره چې ویلوړي و د نوسي ولا خېپ کنه اکره کای مقام دی به ودسې نه ده کنه به د وجه لکن هغه میړه کې مقام نه وګرځولو هو الاهما فوقه به وشي په خیب نه تیز ده اخلاق د به وشي کنه پاشي سر حال مخزله ډیره زیو تر څه کنه نه هغه مش کنه بیا په خیب نشي ورکی اس کولا به وشي چې دا چې کله په پریتی وي استجاب وي کنه استناد وي ورته کوي اته کې حالات به وته بیا غنه کېږي او چې په ویډیو دی باندې به وشي په لوسه به نه کېږي نه وي فلا یو کاس ولې بیا نشي کې اس کولا کنه به وشي په خیب باندې په نشا سره که او داس متیر شي که چې سړی نشا شي چې د سنه نشا شي که نه که د مباح شي نشا شو دوری وي که نه ګلې وي داسې دوری هم ګلې دي که چې سړی نشا شو که نه و استعمالي مباح ده ډاکټر ورکړي دي مرض دی پر استعمالوي او که د حرام شي نشا شو بانګې و چرتینه چري وي که نه یا که نه کوډین و سره کولی وي اینه نشوا ده او داس متیر چې نشا شي وي نه هو د نشې که نه چې اوداس مو تېږي کنه حالت دغه ده کنه ځکه چې دا مرض چې شاشي کې اسموم ځکه نه سره پیړني جو ته اوداس مو ته او کبدا پته لګی چې د مځکه دوه د پوس اسمون ده د غر ده بیا نه د اوداس مو ته او یو کوم دا چې دا چې پلیار باندې چې درمي چې انګونې وی کنه زه نشي تم کولا کله دوله ودګېږي کله دوله ودګېږي اوداس نه مو ته کنه پلیار چې کادرمي کنه بچ سیخ نشي تلا وکنه زه نشي تم کولا انګونې وی غشي وته وي غشي یې کنه په دې سره او داس متېږي غشي په ما کې فرق ده اغما د دماغ مرض ده چې د دماغ بوتون د بلغم نه ډک شي بیا لکه اوریا چې په روشي په دماغ باندې کړه وطن نه ویني او غشي یې کنه د زړه مرض ده کله کله دا روح په دې زړه باندې شي سور شي از بعد یې ویل ډېر یې څه دی وجه نه د روح پوزیشن بند ده که نه هغه بند شي سړی که نه بلکل غراب شي په دې سره اوداس مو تېږي کله کله زوښ که کله وي سړی زړه ډېر کمزوری شي کمزوری دی وجه نه د روح کله کله په غاښې مټي کله کله ژړو ویر شي که نه ژړا ویر شي که نه ژړېدا یې نه شي او وتړه پېږي که نه ټوپینه مپینه وکړو او کله کله هسې که نه فقها ذکر کړی ده نه نوم دا اغماد جنون دا سکر دا غشی دو کنه دا ټول حکمی نه واقعیز دي ولکحکحت فی صلات ذات رکوع و سجود بل په درې ټخندو سره مو تجدا کنه کړو او په منځ کې وی بهار نه لمزه کې د رکوع د سجده ول لمزوي چې ستان د رکوع سجده وی کنه چا تام لمز ده کنه نکیس مز نه ولکه اصل ان حالات کلو چا ده ده قضا کو چا کاکا او داس نمو توی وهو قول شافعی رحم الله ودا کو ده امام شافعی صاحب ده امام شافعی صاحب کنه پکا کا بنده داس نمو توی چې په منځ شو کنده لانه ليس بخارج النجس ځکه چې دا فعل ده کاکه سخارج نجس ده ا بدن نه څه پلتین ده وته دی بلکې بدن ته یو حالات پر پیښ ودا کنه ا دې وجه حمدو دې وکړه ونه کې څه کنه هغه شی چې خارج نه جسي یا سبب د خارج نه جسي پروي ولهذا لم يكن حدثنا في صلاه الجنازه تفسير تلاوته وخارج صلاته تنوير پر پیښ وی ځکه خو چې کنه که که نه مو ته یو داس نه ته سبب دې به سي په مزل جوړ ځشه که دا به اودسي وای به په هره مشي به باسسي وای که نه چې په جنوزر مشي وي که نه وایه به په چارو چې اودس متېدله پس سره اودس نه مونې متېږي یا په سجای تلاوات چې اودس نه مونې متېږي یا د لمونځ نه چې بهر کا خا اودس نه مونې متېږي نه مالي مشه چې دا حدث نه ده نه په لمونځ شي چې وشي که نه په سره اودس نه متېږي ولا نه قوله عليه السلام امیر ذلك ان دا حدیث مبارک ده دا قول نبی اسلام ده دا حدیث یو سای روان دا صحابی دا پستر کې شلش کې نه غوندا پیرا بیډین نه وی کنه خو کم زره شو دا ا په بیډو لای بیډو لای روان دا ستر سړای دا چې ته په لیاف شکم دی کوي وا کدی کوي ته خبر خطو شو لا وطن نه لیو کنه پرې وته بس سای چې پرو دي کنه به خلک ته خندو پر ور شي د اړ کې چې کوم داسې کنه سره کرامي چې اس نه یو مسلمان شوی دی کنه پیرا د اسلام ا بدن نه سبب څه نه کوي یو حدیث وروغلا ده کنه او به وسه یو تر کول قیاس او په دغه من حدیث سره قیاس پر شول شي قیاس سره چې معارضه وشي ودا نه من حدیث وی کنه بیا قیاس پر شول شي په حدیث باندې عمل کوي ډیره تعجب خبره ده چې موږ په حناف امام خلیفہ صاحب باندې کنه دا باقی مذهبي ولکن امام صاحب باندې تعالی کوي چې امام صاحب زرایا دا په حقیقت نه په قیاس په صدري می و حدیثنا پر دې په باندې عمل نو کنه حالانکه چې تتبع وکړي که نه و تتبع استقرا وکړي پلاټ وکړي که نه په احکام یې شي او په دلیل یې شي که نه به امام صاحب نه قیاس پر دی که نه و حدیث وخصه که نه اینده دې کله که حدیث وخصه او قیاس پر شو کنه قیاس کذا سو کنه چاوده سنه موته و امام صاحب په قیاس پر شو ودا ودا کله چې کوم څه چې ثابت شي مخالف قیاس بیا هغه مختصری په خپل مورد پر اس کنه په کاکا باندې او داس معتدل چې کې د قیاس نه خلاف تنه پاګه مزه پر وته لوي کنه چې کی مس کنه هغه خندو په شي ویا هغه د جنو زین مندو هر سیدا تلاوت نو وا پښه نه بالغ نه وی کنه ټول بالغ هول وی کنه نه چې بالغ اسای وی او د کنه داس مې وی چې کامل مې سجده ته رکوع مې وی کنه او په ویار مې ده بیا هغه کنه هغه ته وی والاثر ودا فی صلاه المطلقه دا حدیث روغلا و کنه په مزه مطلق سره روغلا و چا کمل میزو جنزی می نو او په هبل هون وی نه فیک تسرو علیها دا اثر به کنه تردا وی کنه په دغه سوالات کرے چکی مسلم مزه خندوش وی وا دا به منا کی متوی ا که هغه ځای په چې کاکا چاته ویل شي مونیاش ودا طریقه چې کاکا یې خندو ته ویل شي چې دا که که اوز ونوځي کنه دا حروف یې کنه مری نه ونوځي بل زه حق تا کنه هغه ذکر کوي چې زه حق یې خان دته ویل شي یو مقدار ته چې هغه د تر ودر شي وي چې جانه زه حق شو ده دونه جنې ودل چې کوم ګوندون دي په سان شخص ته اته نیو ودر شي کنه هو په مزه باندې لوري او په مزه شي کنه خو سره طریقې ویلای دا ده چې مټینه مټینه به سره لګولې وي کنه په څوک چې کوم سایت څنګه جوړ دا مټ به لګولې وي بل به مټ سره لګولې وي و ته خو دې وحدت ته ووې به داس کېدل شي که چې په سم سړی دا نور وي ضرور به کنه هغه ورې ځکه چې توګې وې دغه ډېر سره پسلا نشته پټې کنه چې ته دې خلیا و دې توګې سره سړي دغه ډا ته په مټ پیردا کنه خاص کبه چې یار کو سرات یا سویده سرات وی کنه ضرور به کنه هغه تار بدل شي کې ته په هغه شي څنګه په کین څنګه ابه ور وی کنه دې جیران خالص هغه په سال سړی نه مراد کنه چې یو شي تر تکین ته مراد کنه دې نه په خواصه نه مراد کنه دا به ودسي دو که دا زجر دا وټان تا سکه چې دا به ودسي دو کنه دا سي متسو ده او ځکه چې نه دا څنګه متسو په دې بونه نه بدن نه سبب ودسي سبب سي دو نه سبب به ودسي وته کې په لکه خپ ته یا به ګوشي ته کنه کنه دا څه زور کې وی کنه او دا څه شته خو زور کې چې لوټ شکنه بیا مې دا وکړه او دا څه وکړه چې ستاسو شکه چې بیا دا څه نه کې زجر ده فقها په دا دوه ډلې دي د حیب د قصایب بره فکر نه حقیقتا او داس نه مو ته دا زجرن یې کنه مت کړه دا سزو مر کې وستریوی یې کنه مشقات په باندې کوي چې بیا د فکر نه فیت کې ونه کې به دا ځای کو سیب ته لوسر لګول شي کنه چې دا کاکای پر موضوع شي کړی وي مې څه نشي کړلا کنه بیا بلا شي چې او دا سره وکول مې دا کنه خو چون کې او داس نه مو ته حقیقتا نه کچېره قران ته لوسر لګول به قران ته لوسر لګول شي